امام شافعی رحمه الله په مذهب باندې خيار مجلس ثابت دی ما په دې مجلس کې دا موبایل پتا خرج کړو ایجاب او قبول شوه دی بعتو تویل اشتریتو بیع تام شو د دې نورسته تم دا بیع فسخ کولای شي زم فسخ کولای شم دې ته خيار مجلس وایي نو د امام شافعی رحمه الله په نسبت باندې خيار مجلس ثابت دی په دې پوه شئ خيار مجلس او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې خيار مجلس نشته ایجاب او قبول چې وشو نو بیع تام شو چې بیع تام شو نو اوس که یو دا بیع فسخه کوي نو بل به ور سره راضي وي که راضي نو نه یو نه شي فسخه کولی چې دواړه راضي شي به چې فسخه کوي به دې ته اقاله وي اقاله به ځان ته مسأله ده خو بایع یا مشتری ته خیر مجلس نه دی ثابت د ایجاب او د قبول نورسته په دې دواړو کې یو د بیع نشي فسخه کولی د امام صاحب په مذهب خياري مجلس نشته د امام شافعي صاحب په مذهب خياري مجلس شته خبره مې لګه وګد کړه تکرار تاسو مختصر وکړئ د اجابه او د قبول نه ورسته په همدې مجلس کې خياري مجلس شته کنه د امام شافعي صاحب په مذهب شته د امام صاحب په مذهب نشته نو فرمای و اذا حصل الاجابه والقبول چې کله اجابه او قبول حاصل شي لازم البيع نو بيع لازم شو لاندې نقطې لیکلې دي ويثبت الملك لكل منهما بایع د سمنو مالک شو او مشتری د مبيعي مالک شو د دوړو ملکیت راغلو ولا خيار لواحد منهما او یو تم خيار مجلس نشته خيار مجلس یعنی د رجوع حق یوم نه لري الا من عيب عدم رؤيه مگر خيار عيب ورته شته او عدم رؤيه او خيار رؤيه تم ورته شته چې دا مبيعي نه لیدلی نو خياري رؤيت شته او خياري عيب شته خو خياري مجلس نشته خو شو ان شاء الله وقال الشافعي رحمه الله او امام الشافعي رحمه الله فرمای يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس بایع تم خيار مجلس ثابت دی مشتری تم خيار مجلس ثابت دی ترڅو چې په دې مجلس کې دا ډول ناس وي تر هغه پورې هر یو د بيع فسخه کوي لقوله عليه السلام د امام شافعي د پاره دلیل دغه حدیث دی المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا متبايعان چې دي بایع او مشتری بالخيار د دوړو ته اختیار دی ما لم يتفرقا امام شافعي لاندې معنا لیکلې د تفرق د تفرق نه مراد تفرق بالابدان دی ترڅو چې د دوی په مابین کې تفرق بالابدان نه راغلی یعنی یو د بل نه جدا شوی نه نو چې تر څو یو د بل نه جدا شوي نه تر هغه پورې هر یو ته خيار شته دا خيار مجلس شو ولنا ان في الفسخ ابطال حق الغير فلا يجوز ګوره په هدايه کې ما درته ویلو چې قانون دا دی چې هدايه د غټي پوړې محدث دی دا د حنفي فقه لپاره اول دلیل کې کتاب الله پیش کړي که دلته نو بیا سنت رسول الله پیش کوي که دلته نو به اجماع پیش کوي او کدی کې نو به قیاس پیش کوي کتاب الله کې چې وی قیاس ته ضرورت نشته مسله می دا و چې ګوره خبره دا ده چې زموږ د هرې مسئلې دلیل شته یا به دلیل د کتاب الله نه کدی کې نو د سنت رسول الله نه وي کدی کې نو د اجماع نه وي کدی کې نو بیا به د قیاس نه قیاس څلورمه مرتبه کې ده دا ممکنه نه ده چې کتاب الله کې دی و مسأله وی او موږ دی نه منلې او دا ممکنه نه ده چې په سنت رسول الله کې دی او مسأله وی او فقه حنفي دی ترنه خلافي دا څه نشي کېدای امکان نه لري خوښ او تر اوسه پورې موږ ته داسې مسأله په مخه نه دراغلي چې قران او حديث کې دی یو قسم مسأله وی په فقه کې دی بل قسم وی دا سه مونږ ته په مخه نه دراغلی و بیا چې ډیر زور لګی نو یو زور په دې مسالم لګی و استاسو دا مساله د حدیث نه خلاف ده ګوره امام شافعي حدیث پیش کړو المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بایع او مشتری ته اختیار دی تر څو چې د دې دوړو تفرق بل ابدان نه راغلی نو دې دوړو ته اختیار دی وای ګوره حدیث کې دا راغلی او تاسو په فقه کې وای دادی چې د اختیار ورته نشته نو حدیث کې دا راغله چې خيار مجلس شته او په فقه کې دا راغلي دي چې خيار مجلس نشته په دې پوه شئ او بیا یو د دروغ ډرامم جوړ کی و شول الله الدهلوی رحمه الله فرمای چې په دې مسأله کې ماته د امام شافعي مذهب راجح ښکاری نه شاه ولی الله نه وای و شیخ الهند سے فرمای شیخ الهند سے فرمای چې والحق هغه یو بی دی دا د والحق کلمه به درې ځلې وای تقریر ترمذی د شیخ الهند سے الته لیکلی والحق حق دا ده چې ترجیح امام شافعی ته ده ان ترجیح للشافعی ناغوابی چې په جذبه کې راغلی والحق والحق والحق حق دا دی حق دا دی حق دا دی چې ترجیح په دې مسله کې امام شافعي ته ده هو نحن مقلدون للامام ابي حنيفه موږ د امام ابو حنيفه مقلدين یو نو موږ د خپل مذهب تقلید په موږ واجب دی ترجیح د امام شافعي مذهب ته ده خو موږ د امام ابو حنیفه مقلدین یو نو موږ د خپل مذهب نه نه تیریږو ګوره تاسو دلته د خپل مذهب نه د حدیث په مقابله کې نه تیریږئ خو دا تلبیس کوي خط تلبیس داسې کوي چې دا یو عبارت د شاه ولی الله دی دا بل عبارت د شیخ الهند دی دا دوه عبارت دي دواړه سره مې یو ځای کوي شاه ولی الله داسې وایي والحق ان الترجيح للشافعي حق دا ده چې ترجیح د امام شافعي د مذهب لپاره ده دا د شاه ولی الله د امام شافعي مذهب ته ترجیح ورکړه لیکن دې ځکه شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله سهو شوی دی شیخ الهند فرمایي چې ټیک دا ستا په نیز به ترجیح امام شافعي مذهب ته خو موږ خپل مذهب ته ترجیح ورکو زموږ په مذهب دا ورستنی عبارت به د شیخ الهند دی ګوره والحق ان ترجیح للشافعي تر دې چې پرې د شوالي الله عبارت دی دا د شیخ الهند عبارت نه دی د دین ورسته بیا د شیخ الهند عبارت شروع کیږي هغه فرمایي چې موږ د امام ابو حنیفه مقلدین یو په موږ د امام صاحب تقلید واجب دی او په دې مسأله کې د امام صاحب د پاره آیتونه په دلایلو کې شته او احادیث هم په دلایلو کې شته او امام صاحب د حدیث په مقابله کې قیاس نه دی کړی شیخ الهند ورسته پیدا وایي په دې خو پوه شو ان شاء الله دا و بیان ډیر نیک نیک دی دغه عبارت د تقریری ترمذی نو دا عبارتونه دوه دي یو د شاولی الله دغه د امام شافعي مذهب ته ترجیح ورکړه بل د شیخ الهند د د امام صاحب مذهب ته ترجیح ورکړه چې په دې ځای کې د امام صاحب مذهب راجح دی د امام صاحب مذهب ذکر راجح دی چې د امام صاحب مذهب د قران سره موافق دی خياري مجلس نشتا دلیل ورته آیات کریمه ده الله په قران کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود اے مؤمنانو تاسو وفا وکړئ په عقدونو باندې یا زما بعدو ویل ده په دې وفا نه کوم رجوع کوم رجوع عدم وفا ده کنه ده رجوع عدم وفا ده او الله پاک څه وایي او وفا وکړه بعدو دی ویل په دې بعدو ټینګ پاتې شو او چې دې اشتریتو ویل په دې اشتریتو دې ټینګ پاتې شو او فو بالعقود عقد دا چې بعدو او اشتریتو دواړه ویل شي کته اعتراض وکړي چې پرون د خياري قبول دی ولې ثابت کړي و دا هم عدم وفا ده کنه ګوره خیر قبول داو خیر قبول کې داو چې ما تا ته بیعتو ویلې ده تا لا قبلتو نه دی ویلې نو زه د خپل بیعتو نه رجوع کوي شم کنه کوي شم دا عدم وفا ده کنه نه دا عدم وفا نه ده دلته خو عقد نه دی راغلی عقد خو د ایجاب او د قبول نه وروسته راځي دا خو یوازې ایجاب شوی دی خو شو نو هغه عدم وفا نه ده عقد کې عدم وفا الله ذکر کړي اوفو بالعقود وفا په عقد وکي ایجاب امراغه قبول امراغه اوس وفا وکا په هي ایجاب او قبول ټینګ پاتې شه رجوع او خيار مجلس عدم وفا نو یو دلیل زمونږ د پاره د آیات کریمه ده په طریقې د استدلال پوه شوي یا ایه الذین آمنو اوفو بالعقود الله پاک وی په دې عقد وفا وکا په دې بعت او اشتریت وفا وکا او دا رجوع خیر مجلس عدم وفا ده دویم دلیل الله په قران کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا اے مؤمنانو یو د بل مال مخورئ په باطله طریقه الا ان تكون تجارتا مگر تجارت ایجاب او قبول چې وشو نو به خورا او چې ایجاب او قبول وشو په دې مجلس کې الله وایي چې خورای نو که خیر مجلس ثابت شي به په دې مجلس کې خوراک نه جایز او الله وایي چې په دې مجلس کې خوراک شروع کړه الا ان تكون تجارتا په دې پوه نو ګوره یا ایه الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا نو د تجارت نو ورسته د خوړلو اجازه ده او تجارت ایجاب او قبول ته وای نو د ایجاب او د قبول نو ورسته د خوړلو اجازه او د استعمالولو اجازه ده او که خیاري مجلس ثابت شي نو بیا به د خوړل موقوف شي د تجارت نو ورسته به تر مجلس پورې موقوف چې مجلس ختم شي بیا به تا ته خوراک جایز وي او الله وایي چې نه د تجارت نه وروسته خورا او وابي وایي چې نه تجارت نه وروسته مه خورا تجارت نه او د مجلس دواړو نه وروسته خورا که خیارې مجلس ثابت شي نو د دې آیات نه به مخالفت راشي آیات کې الله وایي د تجارت نه وروسته خورا د خیارې مجلس کرا شي نو بیا به وایي چې د تجارت او د مجلس نه وروسته به خورا حالانکه مجلس په آیات کې نشته نو د امام صاحب د پاره دلیل آیات کریمه ده دو آیاتونه مې درته پیش کړل ورپسې قیاس هم درته پیش کړي فی الفسخ ابطال حق الغیر ګور فی الفسخ ابطال حق الغیر فلا يجوز یعنی په ایجاب او قبول سره بیع تام شو ما چې بعت ویلی بایع بعت ویلی او مشتری اشتریت ویلی نو بیع تام شو د مشتری ملک په مبيعه کې او د بایع ملک په سمنو کې راغلو ګوره دا کتاب ما پتا باندې خرج کړو په زر روپۍ بعتو اشتریتو ویل شو زه د زر روپو مالک شوم او ته د دې کتاب مالک شو اوس که خيار مجلس ثابت شي او یو کس د خيار په وجه باندې دا بيع فسخ کی نو دا بل حق باطل کړو کنه د خيار مجلس په وجه باندې ته د دې کتاب مالک وې ستا ملک می ختم زه د دې سمنو مالک ما زما د ملکیت دی ختم کړو نو دا حق د غیر دی پکې باطل ان فی الفسخ په دې فسخ کې یعنی په دې خيار مجلس کې ابطال حق الغیر ابطال د حق الغیر د پاس نقطې لیکلې د حق الغیر څه شی دی الملک ملک دی کنه د مشتری ملک په مبيع راغلی هغه باطل او د بایع ملک په سمنو راغلی دی دا باطل فلا يجوز او پردې حق باطل ول نه دی جایز ما دو آیات پیش کړه یو قیاس شو درې دلیل شو د امام صاحب لپاره امام شافعي حدیث پیش کړو د دې حدیث دا حدیث چې امام شافعي سه پیش کړی دا محتمل التاویل دی د دې حدیث معناګانې دوه دي امام شافعي یو معنا خوسته ده د امام شافعي د معنا په وجه د دې دوه آیتونو سره تعارض راغلی امام شافعي چې کومه معنا خوسته ده موږ به داسې معنا د دې حدیث د پاره ذکر کو چې د دې دوه آیتونو سره تعارض را نشي امام شافعي مالم يتفرقان تفرق بالابدان مراد کړو موږ به تفرق فی الاقوال و موږ څه شیخلو تفرق فی الاقوال او تفرق فی الاقوال مجازي معنا نه د حقيقي معنا ده تفرق بالابدان نه دی مراد نو دا حدیث زموږ په خلاف دلیل نه دی او دغه معنا چې موږ ذکر کړه د دې معنا په وجه د دې حدیث د دې دوړو آیتونو سره مطابقت مراد نو دا معنا اولا یو وجه د اولویت دا ده چې د دې دوړو آیتونو سره مطابقت راغلی بل قرینه موږ لرو قرینه دا د المتبایعان ګور امیر زید کې تاسو ویلي دي امیر زید هم لیدلې ده وفاق ولا خو نه دی لیدلې میرزايي د یو کتاب دی د منطقو په دې کې داسې وایي چې زه تا ته ضاربون وایم نو د دې درې صورت دي یا به تا په ماضی کې ضرب کړي یا به اوس حال کې ضرب کوي یا به په استقبال کې ضرب کوي نو که په ماضی کې دې ضرب کړي او اوس د تا ته ضارب وایم نو په دې کې اختلاف دی چې دا حقیقت دی که مجاز دی صحیح ده که ته په استقبال کې ضرب کوې او زه تا ته اوس ضارب وایم نو دا خو اتفاقا مجاز دی او که ته حالا ضرب کوې او زه تا ته اوس ضارب وایم نو دا اتفاقا حقیقت دی حالا چې ضرب کوي د ضارب ویل حقیقت ته اتفاقا استقبالا چې ضرب کوي نو ضارب ویل ورته مجاز دی اتفاقا او چې په ماضی کې ضرب کړي وي او اوس ورته ته ضارب وایې نو په دې کې اختلاف دی چې دا ضارب ویل ورته حقیقت دی که مجاز دی بعضې علماو پکې محاکمه کړې ده چې دې ضرب ته ګوره چې دا قاروزات دی که غیر قاروزات دی که غیر قاروزاتو بیا ضارب ویل ورته حقیقت دی په ماضی کې ماضی کې چې کوم فعل صادق شوی و نو اوس ور باندې ته مشتقي صادق وي نو کدا فعل غیر قاروزاتو نو صدق د دې مشتقي حقیقت دی او که قاروزاتو نو صدق د دې مشتقي مجاز دی بعت او اشتريت په ماضي کې ویل شوی کنه نو اوس مو تا ته د مشتقي د متبايعا مشتقي ده دا صدق د مشتقي دې ته بعضي علما مجاز وای بعضي علما ورته حقیقت وای او کچرته ما بعتو ویلې وی او تعالی اشتریتو نه ویلې نو دا اوس بیعتو ویل شوی اشتریتو نه دی ویل شوی نو ما تا ته د متبایعان ویل حقیقت دی ځکه عقد حالا کیږي ماضی کې عقد نه دی شوی اوس عقد کیږي په دې پوه شو او دا المتبایعان په حقیقت ور حملول اولاد چې المتبایعان دا مطلب چې بیعتو ویل شوی اشتریتو نه دی ویل شوی چې اشترایتون نه دی ویل شوی نو دلته اختیار شته نو دا کوم اختیار شو خیاري قبول شو خیاري مجلس نه شو نو دې حدیث کې خیاري قبول ذکر شوی وای شو باندې المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا امام شافعي تفرق بالابدان مرادي موږ څه مرادو تفرق في الاقوال زموږ وجه د ترجیح دوه دي یو وجه د ترجیح دا ده چې تفرق بالابدان که مراد کې نو د دې دواړو آیتونو سره به تعارض راشي دویم دا چې که تفرق بالابدان مراد کې نو د المتبايعان صدق به ور باندې مجازن شي او که تفرق فی الاقوال واخلي نو یو خو به د دې دوړو آیتونو سره تعارض را نشي او دویم به د المتبايعان صدق ور باندې حقیقتا شي چې بیعتو ویل شوی اشتریتو پاتې دی نو دوی ته اختیار دی نو دا کوم اختیار شو اختیار قبول ان شاء الله چې پوه شئ په دې مسله د امام صاحب مذهب معمولی مذهب نه دی چې خلکو ته غف کوي ولنار نفي الفسخ ابطال حق الغير په دې فسخ کې په دې خيار مجلس کې پردې حق باطلېږي ځکه د مشتری ملک راغله په مبيعه هغه ملک ختميږي او د بایع ملک راغله په سمنو هغه ملک ختميږي والحديث امام شافعي چې کوم حدیث پیش کړی دی محمول على خيار القبول دا غنه خيار قبول مراد دی وفيه اشاره الیه په دې حدیث کې خیر قبول ته اشاره ده خیر قبول ته څه اشاره ده فانهما متبايعان دې دوړو ته چې متبايعان ویل کیږي دا مشتقی چې ور باندې صادق کیږي نو حالت المباشره ده دا په زمانه د حال کې چې دوی مباشر د ایجاب او د قبول سره ایجاب شوی قبول پاتې لا بعدها بعد الايجاب والقبول دوی ته متبايعان ویل مجاز ده صحیح نو د متبايعه تفرق نه تفرق فی الاقوال مراد شو او د متبايعان نه د متبايعان نه معنا دا مراد شو چې ایجاب راغلی قبول پاتې دی ایجاب او قبول دواړه نه دي صادر شوي نو حقیقتا هم دغه معنا مراد شو خیر قبول ترنه حقیقتا مراد شو په دې پوه شو او يحتمله یا دا درته وایو چې په دې حدیث کې دوه احتمال دي ځا دا ستا احتمال به مو منم ولو که مجاز دی د خيار مجلس احتمال هم پکې شته د خيار قبول احتمال هم پکې شته مخکنه جواب په دې بیاو په دې بناو چې د سره خيار مجلس مرادول نه شي د دې حدیث نه یوازې خيار قبول مراد ده خيار مجلس نشي مرادول دویم جواب دا دی چې زه دواړه جایز دي د دواړو اراده جایزه ده يحتمله ګوره دا دواړه احتمال پکې شته د خيار قبول هم شته د خيار مجلس هم شته نو د خيار قبول احتمال هم پکې دی نو چې د دواړو احتمال پکې دی فيحمل عليه نو خو په خيار قبول ورحمل کړه دا احتمال اوله اول جواب په دې بنا چې د خيار مجلس احتمال پکې نشته دویم دا چې د خيار مجلس احتمال هم شته خو د خيار قبول احتمال هم شته نو په دې احتمال ورحمل کړه دا اولاد دی یو خدا چې دې کې حقیقت مرادېږي دویم دا چې د آیتونو سره تعارض نه راځي دا تناقض دی والتفرق فيه او پدې کې چې کوم تفرق راغلی د دینه تفرق الاقوال مراد ده تفرق الابدان نه ده مراد ملم يتفرق على تفرق الاقوال مراد ده والاعواز المشار اليها لا يحتاج الى معرفه مقدارها في جواز البيع په مشارون الیها اعوازو بیع جایز ده د دې خلاصه دا ده مشارون الیها اعوازو باندې بیع جایز ده ګوره زما سره په دې صادر کې غنم دي مقدار نه دی معلوم چې دا غنم یو من دي کلس من دي دا یو صادر کې می غنم اخستې دي دکاندار ته وایم دا غنم دي خيو ګوره په دې باندې ماته یو لوټه غوړي راکړه صحیح شو نو هغه راته وایي چې بس دا غنم واړوه یو لوټه غوړي واړه د دې مقدار نه دی معلوم چې دا څومره غنم مشار الیها دي نو دا بیع جایزه مختصر صورت باندې پوه شو په مشار الیها عوضونو باندې بیع جایزه ده ولو که مقدار نه معلوم والاعواز هغه عوضونه المشار الیها چې اشاره ورته شوی وي دا عوض سمنی که مبيعوي که دواړه لا يحتاج لا يحتاج الى معرفه مقدارها دا نه د محتاج معرفت ته مقدار دی په جواز د بیع کې لأن بالاشاره کفایه ځکه اشاره چې کله ورته وکړه نو دا کافی ده لپاره د تعریف د مبيعي تعریف پکار دی او د سمنو تعریف پکار دی دلته یو قانون زده کوي کم جهالت چې مفزي نزاع کوي هغه بیع فاسدي ورونتا یو قانون زده کړو پرون دې څنګه قانون زده کړو تفریق د صفقي قبل التمام قبل التمام پکې وایي تفریق الصفقه قبل التمام نه ده جایزه بل قانون پکې زده کا کم جهالت چې مفزي نزاع کوي دا بیع فاسده اوس دا جهالت د مقدار دی چې ما غنم راخستی مقدار نه دی معلوم جهالت په مقدار کې راغلو کنه خو مفزي نزاع ته نه دی ځکه اشاره ورته شوې ده لانجه پکې نه راځي نو کم جهالت چې مفزي نزاع ته وي هغه مفسد د عقد او کم جهالت چې مفزي نزاع ته نه هغه مفسد د عقد نه نو دا جهالت دې ټیک ده خو مفزي نزاع ته نه لأن بالإشارة كفاية في التعريف ځکه په دې اشاره باندې اکتفا ده په تعریف کې دا اشاره د تعریف د لپاره کافی ده هغه تعریف المنافي للجهالة المفزية إلى المنازعة دا تعریف به منافي ده د هغه جهالت سره چې مفزي منازعه ته اوس غیر مشار الیه عوض دی اشاره ورته نه ده شوې زه دکان ته لاړم دکاندار ته ویم چې یوه لوټه غوړي راته راکړه عوض کې زما په کور کې په بوجۍ کې غنم دی غنم درته راوړم مشار الیه نه دی کور کې دی نو دا غنم باندې به بیع الته جایزه وي چې کله مقدار معلومي وصف معلومي معلومه القدر والصفه مقدار به معلوم وي چې په دې کور کې بوجۍ کې غنم یو من دی د مقدار شو صفت څه دی صفت په دې پاکستان کې پیر سباقي غنم ډیر مشهور دی نو پیر سباقي غنم دی یا باجوړي غنم دی نو صفت به معلومه او مقدار به معلومه ان شاء الله چې په دې پوه نو کوم شارون الیهاو نو صفت او مقدار دی نه معلومه بیع په جایز ده او که غیر مشارون الیهاو نو بیا به صفت او مقدار معلومه وي لاندې نقطې کبرا لیکلې ده نقطه کې وګورئ وهما انما يتحققان اذا انتفت الجهاله المفزيه الى المنازعه تسلیم او تسلم به هل ترازی چې کله داسې جهاد جهالت ختم شي چې هغه مفزي منازعې ته نو کچرته په دې سمنو کې جهالت چې هغه جهالت مفزي منازعې ته نو اوس به ته یو قسم غنم ورکوي هغه به بل قسم غواړي ته به یو مقدار ورکوي هغه به بل مقدار غواړي نو تسلیم او تسلم پکې نه راځي او چې تسلیم او تسلم پکې منع شو نو بیا عقد فاسدیږي لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد ځکه تسلیم او تسلم چې دی دا واجب دی د دې حقت په وجه دلته یو نقطه ور سره بل ولګوي خبر په پوه شي والجهاله المفزيه الى المنازعه تمنع التسليم والتسلم والجهاله المفزيه الى المنازعه تمنع الجواز هغه مانع ده د جواز د بیع نه هاذا هو الاصل دا قانوني کلی ده دا قانوني کلی ته په ټوله هدايه کې پکار کیږي چې جهالت چې مفزي منازعه ته هغه مانع ده د بیع نه ويجوز البيع بثمن حال بثمن حال بثمن حال ومؤجل اسانه مسله ده یعنی په قرض باندې بیع جایز ده په قرض باندې بیعه جایز ده پیسې در سره نشته قصه خانه ته لاړې کتاب اخلي پیسې نه لري په قرض اخلي نو په دې قرض بیعه جایز ده ويجوز البيع خو شرط پکې دا دی چې موده به معلومه کتاب دی په قرض واخیستو خو موده معلومه ده یو میاش موده دو میاشتې موده ويجوز البيع بيع جائز ده بثمن حال په نقد روپیو ومؤجل او په نیټه دارو روپیو اذا كان الاجل معلوما خو شرط پکې دا دی چې نیټه به معلومه وي دلیل ورته له اطلاق قوله تعالی دا آیات کریمه مطلق دی چې الله پاک فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا احل الله البيع الله بيع حلال کړی دا اوس دا سینې دی ویلي چې احل الله البيع بالنقد بیع بالنقد هم جایز ده بیع بالقرض هم جایز ده یو مسله دا و دویمه مسله دا و چې اذا كان الاجل معلوما چې کله نیټه معلومه نو د اول مسلې د پر آیات دلیل شو حل الله البيع دا مطلق ده یعنی بالنقد وبالقرض دواړه جایز ده او د دې دویمه مسلې د پر حدیث دلیل ده چې اذا كان الاجل معلوما نیټه به معلومه حدیث کې راغلي دي وعنه عليه السلام انه اشترى من يهودي طعاما الى اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو يهودي نه طعام واخیستو اله اجل تری وی نیټه پوری ورهنه درعه معینه نیټه او ور سره خپل زغره په ګروي کې کې خدا نو حدیث کې ګوره نیټه معلومه راغله ولا بد ان يكون الاجل معلوما او د دین لا بودی دا چې دا نیټه به معلومه لئن الجهاله فيه مانعه زکه جهالت په دې بیعه کې جهالت په نیټه کې مانعه عن التسلیم دا مانع د تسلیم د سمانونه الواجب بالعقد چې هغه تسلیم واجب دی په سبب د عقد فهذا يطالبه به دا بترنه مطالبه کوي دا بایع فی قریب المدته په نږدې مده کې وهذا يسلم فی بعیدها دا بل به ورته تسلیمي په وګد مده کې نو لانجه راځي معترض اعتراض کوي چې په آیات کریمه کې د نیټې قید هم نشته لکه د قرضو د نقدو قید چې نشته نو د نیټې قید هم نشته نو دا نیټه دې د خبرې واحد په وجه باندې ولې پکې ولګوله یا دا نیټه دې د قیاس په وجه باندې ولې پکې ولګوله نو جواب ورته دا ورکړي چې دا قاعده د دین ده چې جهالت چې مفزنه ذات دی دا مفسد د پر د عقد دی دا قاعده د دین د ډیرو احادیثو نه مستفاد نو دا قاعده د دین په منزله د خبرې مشهور ده ځکه د ډیرو احادیثو نه مستفاد ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لانه المتعارف قتلم دې کنم دې قتل و به وایو خو خارج کې به زده کوي خارج کې زده کوي به بدلته وایي په دې متن چې خارج کې زده کوي به څه مشکل نشته ګوره ورته دلته څلور صورت دي اول صورت تورخم ده تورخم د تورخم په بازار کې فرض کا افغاني روپۍ چلیږي پاکستاني روپۍ چلیږي بونډري ده په دې بونډري کې دوه روپۍ چلیږي نو چې دوه پکې چلیږي ته په دې تورخم کې یو کتاب واخیستو نو چې په ترخم کې د کتاب واخیستو زر روپۍ دی یادې کړې زر روپۍ کتاب په زر روپۍ دا دی ور سره ونه ویلې چې دا زر روپۍ افغانۍ دي که زر روپۍ پاکستانۍ دي اوس به څه چل په خبره پوه شوئ نو ګوره دلته څلور صورت دي ښه زده کړئ اول صورت دا دی چې دا دواړه افغانۍ او پاکستانۍ دا دواړه قسم روپۍ دا دواړه قسم روپۍ متحد دي په مالیت کې په صرافۍ کې یو شی بدلېږي، زر په زرو بدلېږي. متحدې دي په مالیت کې او متحدې دي په رواج کې هم یو شی په دوکانونو کې هم یو شان ته چلېږي. نو دوکانونو کې هم یو شان ته چلېږي او ریټ هم د دواړو یو دی. نو متحدې دي په مالیت او په رواج کې. دا یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې متحدې دي په مالیت کې او مختلفې دي په رواج کې. ټیک د مالیت متحد د لکه قصه خانه کې قصه خانه کې د کتاب په زر روپۍ اخسته ده قصه خانه کې هو پاکستاني روپۍ رواج ده افغاني روپۍ رواج خو نه ده نو ټیک د اتحاد به په مالیت کې وي خو په رواج کې په قصه خانه کې نه ده دویم صورت دا ده چې متحد دي په مالیت کې او مختلف دي په رواج کې دریم صورت دا ده چې مختلفې دي په مالیت او په رواج دواړو کې مالیت مختلف دی رواج مختلف دی لکه پاکستاني روپۍ او هندستاني روپۍ په اسلام آباد نو په اسلام آباد کې هندستاني روپۍ زیات دي زر روپۍ زیات دي مالیت کې مختلف دی او په رواج کې مختلف دی په دې پوه څلورم صورت دا دی چې مختلفې دي په مالیت کې او متحدې دي په رواج کې یو مالیت دی بل رواج دی اسانه دی یا به په دواړو کې متحد یا به په دواړو کې مختلف یا به په مالیت کې متحدي په رواج کې به اختلاف یا به په رواج کې اتحادي او په مالیت کې به اختلاف اوس همدا څه زده کیږي یا به په مالیت او په رواج دواړو کې اتحادي یا به په مالیت او په رواج دواړو کې اختلاف لکه اسلام آباد کې هندوستاني روپۍ او پاکستاني روپۍ مالیت کې مختلاف دی او رواج کې مختلاف دی دواړو کې اختلاف دی نو تا چې زر مطلق یادې کړې دي ټیک د بیع ټیک ده خو غالب نقد البلد به ورکوي که ډیلي کې وي نو هندوستاني روپۍ به ورکوي که اسلام آباد کې وي پاکستاني روپۍ به ورکوي د دې دواړو حکم کوم زده کړو که دواړو کې اتحاد او بیع صحیح ده که دواړو کې اختلاف وي بیا هم بیعه صحیح ده خو کومې اوبه ورکړو غالب و نقد البلد که متحد په مالیت کې او مختلف په رواج کې مالیت کې اتحاد او شابسي او رواج کې اختلاف بیا هم دا بیعه ټیک ده بیا هم غالب و نقد البلد ورکړو مالیت کې اتحاد لکه فرض کا افغاني او پاکستاني سر په سر بدلې دي کم صورت پاتې شو چې اتحاد دې پر رواج کې او اختلاف دې په مالیت کې دغه کې غیر صحیح اتحاد دې پر رواج کې لکه ترخم کې مثلا ترخم کې اوس افغاني قیمت دي او پاکستاني ارزان دي او دواړه یو شان ته چلیږي رواج یو شان ته دي فرض کچ یو شان ته نو فرض کچ یو شان ته دي اوس پر رواج کې اتحاد دي او په مالیت کې اختلاف دي دا بیع فاسده بیا درته وایم چې دواړو کې اتحاد او بیع ټیک ده که دواړو کې اختلاف وو بیا هم بیع ټیک ده خو په غالب نقد البلد به ورحم دریم چې په رواج کې اتحاد نه په مالیت کې اتحاد په مالیت کې اتحاد خو په رواج کې اختلاف بیا هم ټیک ده خو په غالب نقد البلد به ورحم څلورم صورت ته شابه شي چې په مالیت کې اختلاف دی او په رواج کې اتحاد دی نو دلته دا بیع لا یصح بدا څلور صورت دي همدا دا دوه مت نه دي ګوره ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد دا هغه صورت دی هغه څلورم صورت نه نه څلورم صورت نه هغه دریم صورت چې ما درته ذکر کړو هغه صحیح صورت هغه د اختلاف صحیح صورت د اختلاف دو صورت او یو صورت صحیح او بل غیر صحیح د اختلاف صحیح صورت کوم یو اتحاد فی المالیت اختلاف فی الرواج دغه مسله ده ومن اطلق الثمن فی البيع چا چې ثمن مطلق په بیع کې ذکر کړو ثمن مطلق ذکر کړ زر روپۍ کان علی غالب نقد البلد دا به ور حملوي په غالب نقد البلد باندې نو ګوره دا هغه صورت دی چې متحد دي په مالیت کې او مختلف دي په رواج کې وشو د اختلاف یو صورت لانه المتعارف زکه دا غالب نقد البلد متعارف دي او لاندې نقطې لیکلي والمعروف كالمشروط معروف دا سیدی لکه مشروط دي وفيه التحري للجواز او پدې کې طلب د جواز هم ده نو فيصرف اليه نو دا بيع بغالب نقد البلد باندې ورحمل مالیت کې اختلاف دی او په رواج کې اتحاد دی نو فل بیع فاسد نو دلته بیع فاسده ده الا یبین احدهما مگر دا چې به یو د یو تعین وکي وهذا اذا كان الكل دا ما چې کوم نقطه لګولې و دا مې د دې متن نه را فهمولې و خپل متن کې لیکلي دا چې کله اختلاف په مالیت کې وي او اذا كان الكل في الرواج سواء او اتحاد في الرواج اختلاف المالیت او اتحاد فی الرواج هغه څلورم صورت دی کنه اخرنې صورت نو دا بیع فاسده ده لأن الجهالة مفزية إلى المنازعة ځکه دلته جهالت مفزي منازعي ته دی الا ان ترتفع الجهالة بالبيان مگر دا چې دا جهالت د بیان په وجه ختم کی ګوره د اخرنې صورت کې یو اختلاف او بل اتحاد اختلاف پڅ کیو مالیت کې اتحاد پڅ کیو په رواج کې اوس درته هغه د اتحاد دو صورتونه ذکر کوي ګوره او یکون احدهما اغلب و اروج ګوره او یکون احدهما اغلب و اروج اختلاف المالیت دې په متن کې راغلو کنه په شرح کې دو صورت راغلو ګوره شرح کې یو دا راغلي اذا کان الكل فی الرواج سوا اختلاف په مالیت کې دی او اتحاد په رواج کې دی او یکون احدهما اغلب و اروج یا اختلاف په مالیت کې دی او اختلاف په رواج کې دی او یکون احدهما متن سره ولګوخه د متن سره چې دا ولګوي هغه دواړو کې اختلاف ولا صورت کې متن کې اختلاف دی او شرح کې مر سره اختلاف ذکر متن کې اختلاف د مالیت دی شرح کې اختلاف د رواج دی نو چې په دواړو کې اختلاف دم صحیح دی کنه خو په غالب نقد البلد به ورحم خوښه ده خوښه او یکون او یکون به د چا سره لګوي د متن سره ها متن کې اختلاف المالیت ذکر شوی دلته به اختلاف الرواج ذکر شوی او یکون احدهما اغلب و اروج فحين اذ يصرف اليه نو دلته وي په غالب نقد البلد ور حمله تحريا للجواز د پاره د طلب د جواز وهذا اذا كانت مختلفه في الماليه دا خو هغه صورتو چې اختلاف الماليه اوس هغه د اتحاد د دوړو د اتحاد صورت درته ځي ګوره فإن كانت سواء فيهما کچرته په مالیت کې اتحاد او په رواج کې اتحاد نو چې په مالیت کې اتحاد او په رواج کې اتحاد لکه دو پنځ صدیان او یو د زرو لوټ دکاندار ته دی ویل چې په زر روپۍ کتاب راکړه نو که یو د زرو نوټ ورکوي ټیک ده که دو پنځ صدیان ورکوي هم ټیک ده کلس سدیان ورکوي هم ټیک ده ګوره د د زرو د نوټ او د دوه پنځ سدیانو په دې دیر کارونه کې مالیت متحد ده کنه ده او رواج متحد ده کنه ده صحیح خو نو دلته تا زر مطلق ذکر کړی نو بس د زرو نوټ ورکوي که دوه پنځ سدیانو یو شی فان كانت سواء فيهما کچرته دوړو کې برابرو کسنئی والثلاثی والنصرتی اليوم بسمرقند لکه په سمرقند کې سنئی د دین یو درهم جوړېدو سنئی دا یو قسم روپۍ وي ثلاثی دا بل قسم روپۍ وي والنصرتی دا بل قسم روپۍ وي دا مثال د مساوات دی چې په مالیت او په رواج دواړو کې متحدي والنصرتی نصرتی یو قسم درهم یو بادشاہ ته د دې نسبت کېدو نو دا ټول په مالیت او په رواج کې یو شان وو به سمرقند په سمرقند کې متعلق بالکل لاندې نقطې لیکلې والاختلاف ها چې په دواړو کې اتحادي د دې لپاره مثال سنایي ثلاثي او نصرتی شو نصرتی درهم منصوب الى والي سمرقند نصرت الدین نومېدو نصرت الدین ته د روپۍ منسوب ان شاء الله چې په پاکستاني روپیو کې درته ما مثال پیښ کړو د زرو لوټ او دوه پنځه دی نو په دې کې اتحاد په مالیت کې دی اتحاد په رواج کې دی نو دا د هغه صورت لپاره دا درې مثال شو سنایي ثلاثي نصرتي چې اتحاد په مالیت کې او اتحاد په رواج کې ول اختلافي دا د چا لپاره مثال دی دا د هغه صورت لپاره مثال دی چې متحدی په مالیت کې مختلفي پرې واچي صحیح ده هغه جای صورت چې متحدی په مالیت کې او مختلفي پرې واچي د دې لپاره مثال درته پیش ول اختلافي بین العدل لکه ما درته مثال د پاکستاني او د هندستاني او پیش کړو په اسلام آباد کې پاکستاني او هندستاني دا خو متحدې په مالیت کې نه دي چې متحدې وي په مالیت کې او مختلفې وي په رواج کې فرض کا چې پاکستاني او هندستاني په یو ریټ بدلیږي فرض کا چې په یو ریټ بدلیږي نو چې په یو ریټ بدلیږي په اسلام آباد کې دي په زر روپو یو څه واخیست ګوره مالیت کې فرضاً اتحاد راغلو او اختلاف په رواج کې دی نو د دې لپاره مثال دا دی چې ول اختلاف هغه اختلاف دی بین العدالی اختلاف الرواج ما ور سره د فر رواج نقطه لګولې ده اتحاد د په مالیت کې او اختلاف د په رواج کې بین العدالی په مابین د عدالی روپیو کې په فرغانه کې فرغانه په ماورا النهر کې یو خار دی جاز البيع دا بيع جائز ده چې اتحاد په مالیت کې وي اختلاف پر رواج کې وي دا بیع جایز ده اذا اطلق اسم الدراهم چې کله نوم د دراهم مطلق ذکر کړي کذا قالو وينصرف الى ما قدر به من اي نوع كان او دا بور حمله په غالب نقد البلد ها وينصرف دا به ور اړه اله ما قدر به هغه مقدار ته چې تا ور باندې اندازه لګولې ده د هر نوع نه چې وي لانه لا منازعه ولا اختلاف في الماليه ځکه چې دلته منازعه هم نشته د اختلاف مبزي منازعه تم نه ده او اختلاف په مالیت کې هم نشته دا بل درته وایم